الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د غزوه تبوک واقعا سفر او بیا واپسی د نبی علیہ الصلات والسلام مدینه ته تفصیل بیان شوه خو په دې غزوه کې مونږ ویلیو چې خلق تقریبا سلور قسمو اول هغه خلقو چاغي جهاد لتلی دي مجاهدین او دویم قسم هغه خلک دی چې جهاد نه پاتې شوي کم چې جهاد نه پاتیو نو هغه سلور قسمو یو هغه چې نبی علیہ السلام یې سار کړو لکه علی رضی الله عنه محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه د مدینه د سمبالخ د پاره ایثار لکه مدینه خو خالی نشو پرې خوسته دویم قسم معذور خلق ګډ شل ړوند ا د عذر د وجې نه ایثار دي یا ضعیف بیمار بوډا او درې مغو چې بغیر اجازت پاتې شيو خود خپل ګنا او د غلطه احساس وته او شو نو زره عذر پیش کو معافی غستل کا ابو لبابر زیلان هو داغه مرګری دام درې کسو سلورم قسم هغه خلکو چاغي منافقان دای بدی قران بیان کړي د ملامت کړي دي منافقت د وجه نه ایثار شیو نه غلطه ته غلطي ویلې و نه معافي وشوا نو په پاتو کې سلور قسم خلکو پدې کې دا یو قسم چې پاتیو درم بغیر اجازت او عذر هم نو خو سستی وه نن سبا دا دوه ډلې وي یو د ابو لبابه رضی الله عنه ډله وه او دویم د کعب بن مالک رضی الله عنه ډله وه ابو لبابه رضی الله عنه داغه مرګري دا درې کسانو دوی ته چې کله احساس وشو چې نبی علی السلام را روان دی نو ستنو پورې د مسجد نبوي ځان وتړ او دا وی چې موږ باندې پرانیزه پیغمبرم په خپل لاس پرانیز نبی علی السلام ته پوس کو سوق دی دا بولو بابا دی ولی وی دا سه چل دی خبس تړلی الله خبر رولی نو بیا بکو خبر نو الله پاک دای معافی زر رولې غلا اے پرانیست دویم پکې کعب بن مالک رضی الله عنه دی او دا غدرې مرګري دي دا د سره درې دي دو نور مرګري دي دوی لږ پدې توبه او عذر پیش کولو کې ملګه سستی وک نو دوی توبه هم لګرستو شو 50 ورځو تر رسیدلې و او دی سره بایکاټ هم شوو بیا الله د دیم توبه قبول کړه آیاتون رالل د سورته توبه د دواړو ډلو د ابو لبابر زلان هواله ډلې او د کابر زلان هواله د ډلې دواړو توبه تذکرہ سورته توبه کې شته کعب بن مالک رضی الله عنه خپل واقعا په خپل بیان دی د په اخیری دور کې بډاوالی کې پسترګو وړون شو نظر مزر ختم شي نو د د زویو عبد الله تابعی دی هغه با د لاس نیولې ګرځاو که چړون شي به سو ګرځي خامخ مجمع ته به بوترا بوته نو دغه عبد الله وای چې کلا زما پلوالس صاحب ړون شو بوډا شو نو ماته یو ورځ د تبوک دا واقعه بیان ما ته دا ټوله قصه وکړه چې دا سچل شو او زولې پاتې شو نو دی وت خپل واقع وای او دا حدیث تفصیلی پورا وګد سو سو زلا بخاری شریف کې ده کعب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چرته هیڅ غزوه کې نیم پاتې شوی هر جهاد کې تلم د اصل د مدینه سړی دی انصارونه دی کعب بن مالک اصل د مدینه زئی سړی دی هر جهاد کې شاملم سیوا دا تبوک تبوک کې پاتې شو او بدر نه پاتې شوم خو بدر واقع دا سیوا هنګامی چې سمخ کې نه اهتمام نو اخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو سفیان تجارتی قافله نیولو د پاره وتیو هنګامی نو عاملان نو شوه نو چې کم خلک موجود هغه ځان سر روان کړو په دغه مقزم نو خو بدر نه چې کم خلک پاتې شوه دی نو پاغه سم ملامتیام نه دراغله پای باندې سم ملامتیا نه چا پې څه بد رد نه دي ویلي، دی نه وي ولې پاتې شو، ولې ایسار شو، دا خبره نه وه. نو بدر خدا وه، خو زه د بدر نه علاوه په یو ډېر اهمه بله موقع کې شامل شوم چې هغې ته لیلة العقبه وایي. خلق خو بدر ډیر اوچت یادای ولیکن لیلۃ القوام ځان ته سوی زای کې شامل لیلۃ القوام داوا چې نبی علی السلام له مدینه کې وو نو آخري کلونه هجرت نه دو درې کاله مخکې نبی علی السلام د حج په موقبه ته مختلف قبایل براغلی ته به دعوت ورکاو نو التا عقبه یو ځای ده اې کې د مدینه او شپک کسان راغلی ای سره خبرې کړې وې دعوت ورکړې وغه ایمان راوړو ابي علال را روان کال دولس کسان راوستل په دریم کال بیا تقریبا 70 72 کسان را دا درې زل عقبه شوه نو دې په دې دویمه کې شامل ابار کسانو کې دی راغلی او هغه داسې شپه و چې نبی علیہ السلام باندې ایمان او هغه سره بیت او بیت سره سره د پیغمبر تا تاون یا دهانی وو هجرت کولو نو هغه کې ویزه شاملو د مدینه دا مشرانو سردارانو طرف خو بهر حال داوچه د تبوک کی وی زی ایثار شو وای نور کله د نورو غزواتو په موقع زنه دونه مالداروم نه دونه قویوم کم چې د دې غزوې په موقع مخکې ما سره دونه مال دونه دولت دونه اسباب بنو دا ځل ما سره ډیر ارسو او دو سورلې را سره وي د یو په ځای ما وې زه په یو با په خپل جهاد لاړ شم او دا دویمه سورلی اوخ برا سره کې د بل مسلمان په کار شو د مرګرو خدمت وکم اراده مې وا د نبی علی السلام عادت هم داو چایبا کله چرته جهاد لتلل نو صراحتن واضح خبره بینه کوله چې کم خوازو توریه به کوله توریه داسې مثلا که سړی کې سخانه تزینو کې سخانی یاد نه کی یره دې اشنغره طرف تزم داسې ځکه دا دشمن جاسوس موجودی نو کوم متعین زیو خین ای به مخکې نه تیاری خدا غزوه تبوک داسې غزوه وا چې د کی نبی علی السلام د توریه په ځای صراحتن وی تبوک ته بز وجداوا سفر سختو تقریبا یو میاش په دې لګیدلې و دویم دا و چې دشمن زورورو نو چې پوره تیاری وشي او مسلمانانم ډېر بشمیره پدې کیو ګڼ کسان کا اعلان ټول ځای وای دون لوی خلکو چې رجستر کې نه زیدل نو یعنی نور غزواتو کې بدا سیوا چې نبی علیہ السلام به وی یا سریه بواله کا سوق به رجستر کې بینمونه ولیکل او ولیکلیش خدا دون زیاتو چې رجستر کې نه راتلل 30000 کم زیاتر سمرج نو کو یو سړی د دې غزوې نه ځان پټول شنو په اسانه پټې دیش ځکه چې رجستر کې نمونه راتلل نو دونه غنا وا چې وਹੀ نو راغله نو دا پته نه لګي د پیغمبر تم چې څوک بکشتو څوک کې نشته دا حالات خو بل طرف ته دا سه موسم دا جون جولای اگست دا میاش یعنی اړ په شکالو په دې کې میوه او کجوري پخې شوې وي نو د مدینه د خلکو خدغه کجوري ټوله مدنو نو بل طرف ته دا هم یو غټ امتحان خو بهر حال مسلمانانو نبی علی السلام تیاری شروع کړه ما و اراده وکړه چې زمزم نبی علی السلام تر دې چې اعلان وک سفر کولو تنیزې زې چیزو نن یا سبب وځو زه به دروازې لاړم بازار کې به وګرځېدم راو ګرځېدم بیا برالم او چې کم ساس سامان ځان له سفر غشتلو به موانه غش باندې زمړه سبب شي پدې کې نن سبانه لا بړم واپس براله مې تیاری سیوا د وخانو ما یې ربس ما سره سورلیه سم شتا سدونه خبره نه تر دې چې یو ورځ آخر نبی علی السلام اعلان وکړ نن بزو خو زما تیاری نه و برابر انن سبا کی بس زه د دغه سوسته د وجه نه ایثار شم خو ځړه کې مې زمړه بس ما سره سورلیشته کنه زبر پسې ورسم او ای نبی علی السلام د جمعرات په ورځ باندې روان شو دغه د نبی علی السلام طریقه وا چې سفر به کو نو جمعرات په ورځ به کو د کې خیر برکت الله پکې برکت اچي دا د نبی علی السلام عادتو دارنګ د نبی علی السلام دا فرامین موجود دي چې سړی چرتزی کاروبار تجارت وغیرہ لنه یو وختي دي سار وختي او دویم با د جمعرات په ورځ نبی علی السلام سفر کو یو صحابي د سخر نوم د سخر رضی الله او تاجرو او زما د مال تجارت کې د خیر برکت وجه دارا چې یو ز سحر وختي وتم او دیم به چې مال مال مالېګنه د جمعرات په ورځ به ملېګا ایو جن الله پاک پکې برکت اچولې کم شي نه چې احادیثو نه ثابتي نو بس هغه صحیح یو خدا ځان نه د یو ورځې دا ثواب پنیت په نور ورځو باندې تخصیص ا بدعتي لکه د نیک عمل لپاره لکه سړی نفل تهجد نور کله نه کوي د جمعې پښ پې کوي ډیر ثواب دی نه تهجد متعلق اروا حکم دی خو یو دا دا چوغورا سفر وغیرہ نبی علیہ السلام نه د جمعرات په ورځ راغله دا سیدا کار شروع د بود دروازې نه کله کړي دا یو سړی نوې کار شروع کوي بد نه شروع کی پکې خیر جمعرات پر سفر کوي پکې خیری سار وختي وتلو کې خیری نو نبی علیہ السلام جمعرات پر ورځ ووت بس بهر حال نبی علیہ السلام دی لاړل ماوی زبر زبر وزو کې ځان تیار کم خدا دا چې داغه نه بعد هم زه پس قادر نشم او بس اسی نن او سبا نن او سبا لا بلم واپس برالم نبی علیہ السلام دی لاړل او زدغه صفات شم خو چې وی کله نبی علیہ السلام را لاړ نو یو ورځ ضرورتم بهر چو مې قتل مدینه کې ګرځم خار کې نو ډیر خپشم وجدادا چې صرف یا معذور خلق دي ګډشل یا بډاګان او ضعیف دي او یا هغه خلق نه دي تلی چې کم منافقانو بس ډیر خپشم چې دا سوش بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار چرته زما تذکرہ نه وکړي تپوسم نو کړي خو یو زیتا اورسه دی اورز نو تبوک ته چورسه نو ال تناسن بده خبرو خبرو کې تپوسو کو ما فلا کعب ابن مالک الکه د کعب سره چلو کو نه خو نشتا دغه یو عام خلک یو خاصینو دا کعب ابن مالک خو هم سړی دی نبی علیہ السلام دا کاب سچو یا خو نشت بعض خلکو یو کسو یا رسول الله حبسه برداه والنظر فی اتفه دا مالدار شوی دی خخه کپڑے چي دغه خو کپړو او ځان ته ګوري راګولي تکبوري سار کړي بس باز سړی عادتي تنقید وکړي په دې کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه وته به سما قلت چپکا غلطه خبره کې والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا دا باره کې مونږ ته یقین دی د خیر نه علاوه بل سنو شوی لکه دي سوزري دونه هم صحابي ولې پاتې کی دا وجه بني په بهر حال دا حالاتو نبی علیہ السلام چې کلا را واپس کېده مدینه ته نو دغه وخت ما سره غم شو چې اوس خو پیغمبر راځي ما نه به تپوس کوي سو جواب او زر می یقینا نشتا سستی نن سبا نن سبا نو ایزه فتفقت تذکر الکذبا ځان نه مې دروغ جوړولو کوشش کاو چې زه څه جواب جوړ کړ چې پیغمبر ته وایم خو د کور پوی خلق سره به مې مشورم کوله چې را پیغمبر له بس جواب ورکوم بهرحال خو اخر مې زړه کې الله داوا چولا چر سکیږي رښتیا به بس عذر بنشت دروغ باندې نه خلاصېږم ما په دروغ نه خلاصېږم د پیغمبر او د الله د غصې نه بس چې څه حقیقت به وایي رښتیا داسې شی دی سړی نجات ورکړي نبی علی السلام وایي واپسې کې سحر رو رسید د عادت مبارک دا چې جمعه ته براته جمعه تراغه جمعه کې به دوه رکعات وکړو بیا مرګرو سره کې ناز حال احوال پدې کې وایي منافقان را شروع قرآن دای تذکرہ کړی د یو لسمه سپاره چې ته کله واپس شې دی وته عذرونه وای منافقان براتله او دروغ ورشیا قسمونه به خړل دا ساتیا کسان نبی علی السلام ظاهری حالت ته قتل او بس آی بس دروغ رشته وی پیغمبر عالم الغیب نه وی زسې معاف ز او وکل سرای روحم ال الله ظاهر دغه د نور الله او ته پويش بهرحال زوی عالم خو چې څنګه وي ورمخامخ شوم فلما سلمت عليه نو تبسم تبسم المغضب تبسم المغضب نبی علیہ السلام باندې مې چې سلام واچو نو وای داسې موسکه شخله کاغه غوسه سړی چې موسکه شي غوسه مې او موسکه شي ای بده کې زبر نږدې شمر تکې ناس نو یې ماته आवाज وکړ تعال راشه یعنی کدا بل سړی بل لیډر وای کنه درو باندې وای ځان دا شیخ خلاص کړو دوک کړو لکه د منافقانو چو خدا دا چې خبره اصل دا ده چې ایسو زر مینو سستی وا نن سبا او دا مې وته وې کزه تا ته دروغ ویم نن ظاهر کې خو به تا راضی کم او بده مې یقین ده چې د الله د غضب نه نه بچ کېږم دا شکل کې ایمان او د صحابه کرام ای ملامت کړم ما ته وی دا الله بندا سبا د پیغمبر ته ویلو نو زه پیغمبر ما معاف کړی وی وګوره د نور خلکو څومره عذرونه وې نو د پیغمبر دا معافی تعالی کافی و پیغمبر ولا استغفار غوسته د پیغمبر په استغفار با الله معاف کړي وي وای ماته بار بار دا سوي تر دې پورې چې ما زم واپس او دا خپل ځان دروغجن کوم نجی دوزر مې ملامت کړم او دا خبرې چې سړی ته ډیری شي نو بیا سړی ګډوډ نو یې زه ګډوډولم خو بیا مې یکدم الله زین کرا و سلمہ وته وې چې هل لقیا هذا معي احد زما غونته معاملې بل سره شوه ده کنه یو خدا ابو لبابه دی والا ډاله دا خو زما غونته نو ایماتا ویل شو چاو ستا غونته یو دو صحابه نورم دی غیتم پیغمبر داسی وی یو مراره ابن ربیع عامری دی رضی الله عنه او بل هلال بن امیہ واقفی دی دا دو صحابه کرام هم سا غونته نن سبا کې پاتیو او نبی علیہ السلام رااله نبی علیہ السلام ته ځای پاسه الله و فیصله را لېږي بس وی چې ماته د دین مونږ واغستل دا صحابه کرامو چت خلکو دا بدریانو ما یو دا خډیر لوی خلک دی نوې موي فيه ما اوسوا زما اقتدا بدی پسی بس نویم درو صحیح دی رشتیا صحیح بہرحال نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې دې درو سره به خبره اترې نه کړ بایکاټ را سره وش ځکه دوی غلطي کړې ده فرض جهاد او فرض عین سو زرنو پاتیش بهرحال کعب رضی الله تعالی عنہ وای بس خلق زمونه جدا شو خلق را نه مخ واړاو دا ځان را ددا سه ناشنا ناشنا ښکارې ده ځکه 50 ورځې بایکاټ او قران دای تذکرم کړی دا قران پاک کې دغه سورته توبه کې چې داسې حالت بدوی چې وزاقت علیهم الارض بما رحبت وظنوا الله ملجا من الله الا الیه په دی باندې ځانونه او زمکه تنگ شو داسې حالت خو زه بیا مؤمنانو یقیني دا چې د الله نه علاوه بل د خلاصي ځای نشته و یغه زماغه نور مرګري چیو دوا ناغه دواړه خو بس وی کور کې کیناست کمزوري بډاګانم او بس سیوا د جړانه بل کار نو جمعه تم نراوتل کمزورې دا وجه خفغان ده وی زه ځوانم مضبوطم زب خوازه ادارت لم را دم جمعه تبم را لم باربم ګرځیدم و یک جمعه تبرالم په پیغمبر باندې سلام واچو وی نبی علی السلام با جواب په خله نه راکاو وی قتل مې چې شونډه خوځي کنه خوځي او په مانزه چې باو درېدم نو ما چې به قتل نبی علی السلام به مخړول چې ما به مخه خواړو نو ماته وکتل پیغمبر د اس پیغمبر صحابي د خو خو دی خو بس غلطي کړې ده دا حالتو د حالاتو کې وې دا وخت را باندې ډیر وګچ ځکه چې 40 ورځې ورسې ده کنه نو په سلوختم ورځ یو بل اډر اعلان راغی چې خزې دې امتی جدا شي نو دا باقی لس ورځې تر 40 نه 50 پورې خو زمرانه جدا کړي نو دا سه سخت حالاتو او وی چاته مې چې سلام اچو خلکو سلام جواب هم نه راک بایکاټ ډیر تنگ شوم یو ورځ زما د تر زوی د ابو قتاده رضی الله تعالی داغه باغ او ډیر زما قریبي جګری مرګره چې جواب رانه ک نوې ما وتو یا با قتاده انشدک بالله ابو قتاده ز تعالی په الله قسم در کوم ولی ته نه پويږي چې الله او رسول سره مين کوم مخلص مؤمن منافق نه ویس جواب نه راکې بیا مې ولا قسم ورکا بیا پدریم ځل صرف دا یو ټکی راته وې الله ورسول عالم یو تاجر د شام علاقې بازار کې ګرځي او خلکو نه تپوس کوي چې کعب بن مالک څوک دی یو دکاندار یا کس وته خو هغه چې روان دی وای چې هغه سړی ما په سراغ ماته ته کعب بن مالک مې یاو یو خطر علی راک اخد چې مې وکته هغه دا غسان بادشاہ غسان د شام طرف ته غسانیانو د تبوک کم چې هرقل او غسانیانو اتحاد کړو د مسلمانانو خلاف ډیر زورور دا غسان بادشاہ خطر راغی او خط کې را دلی کړیو اما بعد فینو قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک ما ته پته لګیدلې استاد مرګری محمد رسول الله سلام تاسو ډیر لوی جفا وکړه ته خاص مخلص سړی وې جنگونه دی وسر کړیو قربانې دی ور کړې وې او تاسو سره خډیر لوی جفا وکړه بے وفای وکړه ولم یجعلک الله ودار حوان ولا مزیعتنا نفل حق بنا نواسک زتا دی الله د تنګیو د ذلت په وطن کې نو سیرازه زمون وطن مو سره امدادو امداد سوکو لکه خزا بدر کو مال دولت بدر کو هدا بدر کو دا همیشه لپاره باطل پرستو کاری چې دا سه موقع نه فائدہ ای راشاله کاروان شوه دین او وته په اولټه کا اننم سونه دنیا د سیاست په دې طریقه چلی چې دا وړو اختلافاتو نه موقع نه غلطه فائدہ ای نو هغه په بغاوت آماده کی نه پوهه سړی چه په دین نه پوی مفاد پکی وی ناغه بس دغه لار واخلی نو دا حق او دا حق پر اس خلاف شي سب صرف په ذاتی او خبره باندې وای چې دا خبره وکړه وای ډیر سخت خپش وی ما وی خا مانو ز کافرم ته می پیدا شو خو صحابه خو صحابه دي مخلص خلق دي وای ما وی وهذا ايضا من البلاء دا بل مصیبت شو بلغم بهرحال نور څه مې ونه کړو خو هغه خط مې راواغه شو اور بلو تنور کې ایته مې ورغړ دا چې زمو غون دی وای کنه وای چې اورګه زه ته چلو خه ما دا په معمولی خبره ما وته معافي مو غوستاو ورګه زه د سر چلو خم دشمن سره یو دی او نه دا سمې ونه کړ سلوې خورځ چې تیر شونو د خزو متعلق اعلان راغی چې خزي تی جدا شي ما پسې خبر راغی ما پسې څوک راغله او نبی علی السلام را لېګل چې نبی علی السلام یې خزونه جداش وې ما ورته وی جدا شې څه مطلب طلاق کم وې چې نه طلاق نه ولکه نزدېکت بنه کوي بس بهر حال خزه ته مې وی دا سیو کوم مور کا رضا خدا دا اسنه چرته ګنا رانو شي د پیغمبر د خلاف خبره دریونه کو ګوره سونه ایمان افوري چې سدا سه خلق جنت ته نزي جنت ته بسوک ګینوي چې خزه ما خزه کې د سکار هغه د بایکاټ امر سره او کو سوې خزه به سر خبرې هم نه کوي دا الله پاک دا سیمان والا خلق پیدا کړی امتحان هم به بیا کوي دا دنیا ته خی چې لکه زما د پیغمبر مرګری دا سه کلک ایمان والا او په پیغمبر باندې کلک ولاړ خلق دی ظاهر کې خو چې سړی وګوري نو دا سړی له غوسم ورولي چې وګوره زیاته را سره کوي اوس زما ذاتی مسلو کې کوتي وای خو بهر حال ایمان ایمان وای ما خزولې غلا او هلال ابن مویه چو ناغه بوډاو نو دا خزه نبی علیہ السلام لور علی یا رسول الله دا هلال دونه بوډا دی او سپه دا غم راغې د دبل خادم نشه زول خدمت کوم که زم نیم د خبزایش نو نبی علیہ السلام علی اجازه ور کزا ټیک دا خدمت کوا خنور د تنیزی نشي غواړي ایمای چې صحیح وای ماته نو هغه ښځې ښځې ووې یا رسول الله والله ما بي حرکتن الا شی ا غریب د هیڅ نه دی پاتې شه څو بوډا دی او سو والله ما زال یبکی منس کان من امری ما کان الی یوم هاذا کله نه چې دا بایکاټ اعلان شوه دی دا غیر وسنه ترنه پورې دا اوخ کنو درې جاړي دا سه مخلص خلک جاړي چې لکه دا غلطي مې ولې کړې دا پیغمبر رانه خپه شوه او بایکاټ شوه بهر حال وی ماته زما کور کې چوي چې تم پیغمبر نه اجازه وغواړه نو زه د خزي اجازه بدتو کی ایمای چې نه ابو ډاو زه ځوان ماته اجازه ماته پتا نه کوي صلوات وایم پرې د زیری لار کار بهر حال دا حالات وی زمون چې کوم قران ویلي چې زاقت علیهم الارض زما کرا باندې تنگش هاو دې یقینو چې الله ملجا من الله الا الیه بس دا الله د دربار نه راوا بل زیدا خلاصی نشتن دا د صحابه کرامو حالت بس الله در نه بل سپاتی نشونو پیغمبر هم سر بایکاټ ظاهر کړي خلک هم ټول بایکاټ نو یو د الله درو نه دا سي مثالی دا صحابه کرام دا سي عجیب حالت ګور الله بیان د یقینو د دې باوجود چې الله ملجا من الله الیله د خلاصي ځای د قیو درد لکه ماشوم کله کله مور وای کنه وی شړوزا ا ماشوم ته دا یقیني چې د مور د غیګ نه بل ځای نشته بیا هم راشي مور ته غیګ کې پروت دا سه حالت بهرحال دا سه حالت نه وي مونږ تیریدو تر دې چې 50 ورځې پوره شوه په 50 ورځ ما وای چې دینو سار مونږ کو په دې خفغان کې هم د کوټې د سر د پاسا ناستم او دا قران چې کوم حال وي دغه زمو حالت زمو کرا باندې تنگ وا نفس او ځان را باندې تنگو چې ټول دنیا مونږ نه مخواړو اخذ عمران جدا کړ بس پدې کې نبی علیہ السلام سار مانځنه بعد اعلان کړو سار مونږ کو مخ راواړو چې هغه ستاسو دریو مرګروم توبه قبول شي پس صحابه کرام خوشاله شو نبی علیہ السلام خوشاله شو آیات راغ نازل شو وعلى ثلاثه الذين خلف هغه درې کسان چې دای توبه رستو کړي شوی ایم ماک ای بده کې څه کسان هغه نور لمنډې وای زیری د پاره یو دوا صحابه کرام وای ما طرف تراله یو په سورلې باندې سور راغې او بلو قتل چې خو پاس باندې سور دی وې ځکه زما کور د مسجد نبوي نه جبل السلع وتوي هغه سره خوا کې لږ فاصله کې نو وی ما پسې هغه پس ورلې را منډه کړې او اذا بل غر تو خط ډیرت التن आवाज وکړه کابن مالک ابشر خوشاله شه زیره والو زه پوه شم چې بزم دغه زیره دی بیا امر کو شو وی دواړه رالل ا چې کم اسمان دی راته داغه د خوشخبری نه د غواز والا आवाज مخ کې راغلی او مات بزر یک دم په سجده پریوت د شکرې سجده کله داسې نعمت یک دم سړی ویني نو شکرې سجده لګولې شي وای چې هغه راغې کمی جامې مې غوستې وی یا مې ورونداوال دا ساج دو ساده لنګ منګ می وو بیا د نبی له سلام دربار ته تلم نو بیا می نور پاکي کپڑے نه وی گاونډی نه می راواغه سه می واچول ولاړ د نبی له سلام دربار ال تورل نبی له سلام ته چې ورلم نو مرګري ملاویدل او نبی له سلام هم خوشاله په دې کې نبی علی السلام مسجد نبوي کې ناسو چې چار چا پیره ته صحابه کرامو په دې کې صحابي ده طلحه ابن عبید الله او رامن ډکړې ما ما سره مصافحه وکړه مهاجرو خوې طلحه مان نيري ځکه اولنې سره چې ما ته رامن ډکړو مبارکي غېګ راک غم په مقدسي سو یا د خوشاله په مقاغه یې سړی ته بیا یاد نه وای خوشاله او نبی علیہ السلام هم زم او چې ما اسلام ما ته نبی علیہ السلام وې ابشر بخیر یوم مر علیک مز ولدتک امک کله نه چې ته د مور نه پیدا شوه دا سه خوشاله روز ور باندې نه راغله غټه د خوشاله روز بهرحال ما وته یا رسول الله امن عندك یا رسول الله امن عند الله دا معافی ستا طرف نه ده کده الله دا طرف نه وی ما ته نبی علیہ السلام بل من عند الله قران راغی نازل شو ډیر خوشاله شو نبی علیہ السلام ته مو خوشاله نه وې چې ان من توبتی ان اخلع من مالی صدقه الله و الی رسوله زما ټول مال دولت د الله لپاره صدقه په دې خوشاله کی ډېر لوی دولت منو ادار سبس د الله پنو چې دا الله معاف کړم اما د نبی علیہ السلام امسک علیک باز مالک فهو خیر لك ټول مصدقه کا سزان د پریر د ابوبکر صدیق ټول غشته د بل نه ټول نه غش ولدا دار چا جدا جدا نفسیاتی نفسوی ابوبکر صدیق دون غټ زهد والا او چا غټ ټول مال ورک نه هغه دغه بچو په سپروان راځي او بل انسان خامخا بیا تنگ شي سبا بل ته سوال کوي نو نبی علیہ السلام ته وی ځا دا سبو کو چې د خیبر غا غنیمت کې ما ته کم مال جیداد د بزان ته پرې د مونور به صدقه کم نو نور صدقه کم دغه رنګ ابو با ابو لبابر زیلانو هم ټول مال ته نبی علیہ السلام وانه سبا زیواش بهرحال په دې طریقه باندې الله رب العزت زمون توبه قبول کړه او قران راغې چې والا ثلاثه الذين خلفو داغیغه توبه هم قبول شي دی وای د دې خلفو دا مطلب نه دی چې الله ګینی دا وای چې هغه درې کسان چې تبوک نه پاتې شوی رستو شوی دای توبه قبول شو نه هغه درې کسان چې توبه ته رستو شوی دای توبه قبول شو یعنی دا مطلب دا چې یعنی زمون قران دا بدی نه دا ویلې چې د غزوې نه پاتې دي دا غزوې پاتې کېدل نه یادې بلکې توبه ته رس کېدل مقصد ده مراد ده د دې آیات بهر حال بیا نبی علی السلام مجنوی کې ناستو په دغه ورځ یا په بل ورځ عام مجموعه او صحابه کرام وړاندې نبی علی السلام سه اعلان وک منافقان پاتې شي دروغ ویلو هغه دروغ ښکارا شو قران بیان کړ چې دی که تا توزنو وې دا ټولې دروغ وې الله نه معاف کوي کته معاف کې الله نه معاف پدې کې وای نبی علی السلام ناس تو خلقم ناس عمر رضی الله عنه راغله او خلګروس تو راغله حاضر خلکو کې نبی علی السلام منبر ته وخت نبی علی السلام تاسو کې سم منافقان موجود او زه چې د کم سړینو ملم چې پاسانو باسی با بس پیغمبر ته وحی شوی پدې کې د یو سړینو ما بلکې پاسه پلان کې اوزه پاسه پلان کیوزا دا سه 36 کسانه بارو وست منافقان د دې لپاره چې دا شریان دي مجبوری شو چې دا ښکارنه کې ناسنه مسلمانانو ته آینده کې تکلیف ورسې او پیغمبر خو بس دنیا نه روان دی حجۃ الوداع او بیا وفات نو دا 36 کسانې دا سي په ګوتو خل پاسه وځي دا په پکې غټ شریان منافقان پدې کې یو ته بار دروازه کې ناستو صادره په سره چولیو پدې کې په عمر رجلان وراغه ورته ولې لکه بار ناس وې ستاغه مرګره وای چې ته منافق باروزه ستا مرګره وای نبی علی السلام ستاغه مرګره وای نو نبی عمر جلانو ته بعد الله کلی سائر الهم تبارک شي پیغمبر دا باندې منافق او کوم منافق خدا دون رزیلانو چې ګوره لکه چې منافق کارش وي خو په اخلاص تو وو واسه کنه تو به بیا منست نو دا منافقان په دغه موقع نبی علیہ السلام دغه سی او سوخ کار کړلو بارې اسیو د مسجد نبوی نه قول قولی هاذ الله عنا لا ذکر